الرحمن الرحیم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء سوره روم دی دا مکی صورت دی د دین مسلې بیانیږي خاص کر د توحید مسله الکه د اسمانونو او زمکه د دې خالق څوک دی الله نیم پاتیو خا سیم نمبر دی ومن آیاتی کې خډیر دی کنه ومن آیاته یریکم البرقه ها د الله تعالی د قدرتونو د الله تعالی د احساناتو د کارنامو بیان دی الک یو الله لایق د عبادت دی د الله نه بغیر هیڅوک هغه لایق د عبادت نه دی ولی نه دی د نورو کارنامی نشته او که کارنامی دی نو هغه د الله دی هغه کارنامی تاسو ته مخکې بیان کړي بیان کړي بیان کړي اوس یو سو پاتې دی ومن آیاته او بعضې د نخو د قدرتونو دا غنه او بعضې د نخو د قدرتونو داغو یو نخه دا ده یوریقکم البرق الله خی تاسو ته برېښنا یوریکم البرق الله خی تاسو ته برېښنا د شپې راشي پړاق پړاق دغه راشي دا څه د پاره خوفا د پاره د يرولو وطمعا او د پاره د تمې پیدا کېدو چې د چا تمباران چې د نقصان رسي نو هغه ویریږي اوس په ډاګه د شپه ده او اسمان وپړقیږي نو سړی باندې یره راشي تاسو خو به زمیداری نه کړي چې زمیدار ماما یو سباله د غاڼې واری او پوګم او خشاکم په میدان کې پروت دی او دلته اسمان وپړه کېږي نو په د باندې یره راشي چې یا الله دا بس کېږي سبا خو زما د غاڼې وار دی نو خوفا د پاره د يرولو او چې د کم ماما کوی کې وبني خوړی او چی وی وی او پسل او چی نو چې هغه پړق اسمانو کې نو د تم پیدا شي وتم وتم انو د پاره د تم پیدا کېدو وينزل من السماء او الله را وري د طرف د اسمان نه وینزلو الله را وری من السماء د طرف د اسمان نه ما ان اوب باران کتا سوای مونږ په باران سکو فیحیی به الارض نو الله را ژوندې کی پاغه زمکا بعد موتها پس د مرګ دا غینا دا خو ویلو زمکه اوچي د زمکه اوچواله سد مرګ او بیا الله په بو باندې را تازه کی دا شو جمدی کېدل ان فی ذالک یقینا پدغه کې لا آیات نخدی نشانی دی د الله د قدرتونو خو ارچاله نه خان ډیر خلک خوران داسې دي چې په سپرلي کې بارانونه وشي او دا شینکی او دا ګلونه وشي دوی لاړ شي هلته ډمان راولي جوارې کوي نورې بدکارۍ کوي نو ځکه وایي په دې کې د الله د قدرتونو نښې دي خو لقوم یعقلون دپاره د هغه قوم چې هغه عقل کوي بل ومن آیاته او بعض د نخو د قدرتونو دا غدا دی ان تقوم السماء او چې قائم دی قیامت ولار ان تقوم السماء او چې ولار دی اسمان والارض وزمک بی اذنه په حکم داغه اسمان ته ګورئ څومره لوی چت دی چرته چا ورته دیوال لاندې والی دی یا چا ورته ستن لګولې ده صرف الله حکم دی چې ونه غورځېږي په خپل ځای والارض او ځمکه ځمکه چې ده ولاړه ده خلک وایي که نه چې دا ځمکه د بار نه داسې ښکاري لکه کوره لکه ستوري چې ښکاري دې ځمکې ته لاندې چا د غړمونه اړم کړي دي د الله په حکم به امره په حکم داغو ټیک د نن تاسو منډې وه ارس کوي سو وخت به بیا دا راشي مونږ به تاسو ټول مړ شو ثم اذا دعاکم او بیا چې کله الله رو بلی تاسو ثم د دې نه پس پرز د قیامت اذا دعاکم کله چې الله رو بلی تاسو دعوتن په یو ځل را بللو سره اے چوره چوره اډوکو را پاسه د الله حکم ته بیا به ټول د قبرونو نه پاسېدلی ښه دعوت ان په یو ځل را بللو من الارض د ځمکې نه اذا انتم تخرجون پس ناګنه تاسو به بیا روزه د قبرونو نه دا یو بل د الله د قدرتونو دغه وله او خاص د الله د پاره دی خاص د الله د پاره دی منو هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دی الکه په اسمانونو کې چې ټول مخلوق دی که ملکی دی او که بل څه دی ادا ارس د الله دی والارض او پزمکه کې پزمکه کې چې څونه مخلوق دی که انسانان دی او که پیریان دی او که نور دی دا ټول د الله دی څنګه د الله دی خلقا په پیداوښت کې ولې چا پیدا کړي دي د الله نه بغیر بل چا چرته ماشي پیدا کړی دی خالق صرف الله دی مالک صرف الله دی د دې وجه نه مخلوق او ملک چې د چي نو هغه چې زی او عبادت کوي او سجدي کوي چاته کوي خالق ته کوي که بل چاته کوي وله خاص د الله د پاره دی من هر هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او پزمکه کې کل له دا هر یو چې د الله د پاره قانتون تابعداري کوونکي دي وهو الذی الله هغه ذات ته یبدا الخلق چې هغه اول پیدا کوي مخلوق مونږ اول الله پیدا کړی یو مخکې نو پیدا دا اول چا پیدا کړو الله ثم يعيده بیا بدغه الله دوباره پیدا کی دا مخلوق عام طور باندې عام طور زمون په نظر کې دویم ځل پیدا کېدل دا اول ناسانی اول خلق شي نشي جوړولې خو کله نه کله چې دا ځنی ملکونه شي نه جوړ کینو بل ملک ته بیا نقل کوي ارسل نقل بیا سانی وهو او دا دویم ځل پیدا کول احوان و اسان دی علیه په الله تاسو ځان مګورئ چې یاره د انسان دی او دی چې دی نو خاورې شو او دا خاورې بیا بادونو یوړې نو دا به چا ته پته لګي چې د پلانی ماما خاورې چرته دی او څوک بیا راغونډي هلکه دا زه ته نشو کولی الله به په خپل ځان نه قیاس کې وله المثل الاعلى او د الله د پاره دی صفت اوچت هغه خبرم پارس دی قدرت هم قادرم په هر څه دی وله المثل الاعلى او د الله د پاره دی صفت اوچت فی السماوات پاسمانونو کې والارض او پزمکه کې وهو العزیز الحکیم او دغه الله غالب دی په خپل حکومت کې او خاوند د حکمت دی په خپل کارونو کې خیر چې د الله د توحید بیان شو مشرکان رالل یهود به هم دا وي عیسیانو به هم وي د مکې مشرکانو به هم وي چې نه ټیک د خالق دار الله دی خو الله لګیدلې دی لات او منات له په دې دنیا کې برخه ورکړې ده برخه عیسایانو به وی الله تعالی عیسی علی السلام ته برخه ورکړې ده دغه به وی يهودو الله حضرت عزیر ته برخه ورکړې ده د عربو به وی الله تعالی ملائکو ته برخه ورکړی ده دسی وایه یا جبرئیل یا میکائیل برخه وته دغه دی وی خان برخه ده تاسو کې خان چې یو خانی او نوکرانی نو په دا خان به دسی چلو کی چې د خپل نوکر له بجیدات کې برخه ورکی دغه لوی افسر چې دی دا لاندې چې دغه کم خدمت کوي دا لوی افسر به تش د دې معمولی حکومت کې لږه برخه ورکړي چې زموږ دغه پلانې علاقې ته دغه شوي تاسو چې انسانان یې او انسان له برخه نه ورکوي حال دا دی چې ستا په شان انسان دی نو الله به څنګه دغه کې ورکړي تاسو په دې شرمېږئ چې ما سره څوک شریک پیدا شي تاسو وایه شرکت تاسو وایه که نه لکه شریکې معاملې مه کوه ما نه نه غواړي شریک کار نه کوو په دې شرمېږي نو الله پاک په چې هغه لوی ذات دی او خالق دی نه به څنګه مخلوق راوالي او د ځان سره به شریک کړي یو مثال بیانې ضرب لکم الله بیان کړی دی ستاسو د پاره ستاسو د پوهې د پاره مثلا یو مثال من انفسکم د ځانونو ستاسو نه هل لکم آیا شته د ستاسو د پاره مما د هغې غلامانو نه ملکت ایمانکم چې مالکی د هغې خلاسونه ستاسو الکه یو غلام دی یو وینځه ده او ته د هغې مالک نو ستاسو دپاره شته دی په دې غلامانو ستاسو کې من شرکا شریکان فی ما رزقناکم په هغه کې چې موږ درکړي دي تاسو له تاسو سره په دا خپل نوکرانو غلامانو کې خان صاحب څوک د سره شریک شته یا چې دی نواب صاحب تا سره په دی نوابی کې څوک شریک شته ځان سره شریکې څنګه شریک فانتم فيه سوا چې تاسو دا غلامان په دې کې سره یو شان دي څنګه ته اختیار منې دغه سي اختیار هغه لري لکه اوس رور دی نو ټیک د چې د پلار نه جیدات پاتې شو نو رور تا سره شریک دی خو ګورې ته د پلار په جیدات کې بی اختیار بلا اجازه د غنې شي کولې تسرو او یله کرور به می خپش هغه نه یریږي سر به می ولي نو د تاسو سره غلامان شریک دي تخافونهم چې تاسو یریږئ د دغه غلامانو نه که خیفتکم په شان د یریدو ستاسو انفسکم د خپلو ځانونو نه لکه خپلو خلکو نه څنګه یریږئ نو داسې د غلامانو نه یریږئ کذالک هم دقسې الله خالق دی د اسمانونو مالک دی د اسمانونو ټول د ار یو سیس خالق دی تمام اختیار هغه د الله سره دی ها دا دا الله نه غواړي الله بدل ارس درکې کذالک هم دقسی نصرف الآیات منګ بار بار نفصل الآیات په تفصیل سره بیانو آیاتونه خو د چاه د پاره لې قوم یاقلون د پاره دا غ قوم چې عقل کوي نو وای دا خلک منی ولی نه دا بیا ولی منډه وای وی بل تبع بل تبع الذين بل کتاب داری کوي هغه خلک ظلمو چې هغه ظالمان او مشرکان دي دوی تابعداري کوي اهواهم د خپل خواهشاتو ا نه قران نه خبر دی نه د حدیثو نه خبر دی نه د الله او نه د رسول د خبرې نه خبر دی بس خپل خواهشاتو پسې منډې وي او بغیر علم بغیر د پوی او بغیر د دلیل اوس داسې ناړه مته به څوک هدایت کی فمن یهدی څوک دی چې هغه هدایت کی من هغه چاته ادول الله چې الله گمراه کړي د الله ګمراه کړی هغه چا ته وایي چې الله ترې خپل نصرت او خپل امداد رستو کړي وما لهم نشته د هغوی دپاره من ناصرین امداد کوونکي چې په دې خبره پوه شوې چې خالق هم الله دلته ذکر د مخ دی مراد ته ټول ځان دی فاقم سیدک وجهک خپل ځان د سر نه تر د خپو پورې دا ځان راواله او دا سیدک چاته سیدک لدین د الله دین ته د الله دین ته غوږونه به مې د دین په دایره کې دننه یې سترګې به مې د دین په دایره کې دماغ به مې د دین په دایره کې خوله به مې د دین په دایره کې حنیفه په داسې حال کې چې ته به راوړېدونکې د ټولو دینونو نه حق دین ته نو یو دین سی دغه کا ځان سیده کا فطرت الله لازم کا پزان دین د الله خکل خبره دا ده چې د فطرت دلته ماناو کې دین فطرت الله لازم کا پتا ځان باندې دین د الله التي هغه دین فطر الناس علیها چې الله پیدا کړی دی خلق پاغي تاسو ویلیو کنه ماشوم چې پیدا شي نو هغه په طریقه د دین اسلامی خو بیا ماحول خراب کی مور او پلار یا يهودي کی یا عیسائی کی یا بلسی کی نور د انسان پیدایش چې دی فطرتی طور هغه د اسلامی نو لازم که په ځان دین د الله هغه دین چې الله پیدا کړی دی خلق پاغي لا تبدیلا او بدلوالی مه کوئ لا تبدیل مه بدلوئ لخلق الله دین د الله د الله دین په غیر دین باندې مه بدلوئ ذالک الدین القیم دقه د دین نیغه ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلق لا يعلمون غنه پویږي او داسې او کې خپل ځان د الله دین ته سیده کا او منیبینا شی تاسو رجوع کوونکي الیه دی الله ته ان شاء الله لا بل باندې خوشاله امر ولي خو په خوشالو کې مستی مکوي الله ته رجوع کوي خدای دې نکي تکالیف بم راځي ام د امتحان د پاره خو تاسو به په تکالیفو کې رجوع چاته کوي الله ته منیبینا شی تاسو رجوع کوونکي الیه دغه الله ته واتقوه د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږی تاسو به وایې نو دا سوچ او دا فکر خو ډیر لوی فکر او سوچ دی چې هر وخت کې رجوع الله ته دا به جوړیږي څنګه وی دا به جوړیږي د دینه چې د مانزه اهتمام کوي ښه واقیم الصلاه او قائم کې منځ او دروي منځ سخت پکې دی وای مونږ قائم کې او د مشرکانو نه مکیږي اوس مطلب دا شو چې مونږ نه قائمول دا د چا کار دی الله دې معافي وکړي ډېر داسې خلک د جړا مقام دی جمع به ولاړی دی به د جماعت مخې ته ځي راځي تاسو به لیدلي پروام نی چې دا جمع ده او که داسې دی اکثر د داسې خلکو اخري نتیجه خراب شي من الذین د هغه مشرکانو نه فرق دینهم چې هغوی بیل کړی دی خپل دین چا ځان له دین یهودیت جوړ کړی دی چا ځان له دین عیسیت جوړ کړی دی چا ځان له دین بل څه جوړ کړی دی وکانو او دی هغوی شیعا مختلف ډلې او کل حزب هر ډله بما په هغه خبره لدیهم چې د دوی سره د فرحون خوشحالي کوونکي دي یهودو هغوی سره خپلې غلطې خبرې دي وی د دین نور خنشته عیسایانو سره خپل غلطه خبري وې د دین خنشته مسلمانانو سره چې کم حق دی هغه وې د دین خولي نشته و اذا مس الناس کله چې ورسیږي خلکو ته مراد د خلکو نه مشرکان دي درون تکلیف دغه خلک مشرکان چې د غیر الله عبادت کوي خو چې کله دوی ته ورسی تکلیف نو بیا سوی دعو دعو دی بیا دعاګانې غواړي ربهم د خپل ربنا بیا غ پویږي په دې باندې چې نه زما بوت څه کولی شي او نه بل څوک څه کولی شي منیبینا په داسې حال کې چې رجوع کوونکي وي الیه الله ته یا الله خیر وکړي یا الله دا تکلیف لري کې استاد صاحب وی اله منډه کا د جمعات نه طالبان را ولې چې ختم وکي د خیراتونه وکي صدقې کوي منیبینا په داسې حال کې چې رجوع کوونکي وي الیه الله ته خو چې بیا الله تکلیف لري کی خوشحالی راولي اوس پورې اولاد نشته دی تکلیف دی الله اولاد ورکی کاروبار نشته غریبی ده الله نه سوالونه کوي الله کاروبار روان کی ثم اذا ازاقهم بیا چې کله الله اوس کی پاغوي یعنی ورکی اغوی لا الله منهم د خپل طرفنا رحمتن رحمت رحمت وته ورکی خوشحالی نو دا ځنې خلق خو وی چې دا الله ورسه وکړو خو ناګنه اذا فريق منهم پس ناګنه یو ډله د هغوی بربهم د خپل رب سره یشرکون شرک کوي هلکه چې هر څه الله درکړي او ته وایې دا راله پلاني راکړو نو د دې نتیجه څه شوه لیکفرو د دې نتیجه دا ده چې لیکفرو چې دوی انکار وکي بما په هغه آتیناهم چې موږ ورکړي دی هغوی ته زه چلو فتمتعو تاسو فیدې اخلې په دنیا فسوف تعلمون زر دې چې تاسو به پوه شئ الکه د شرک پورې څنګه د سې کلک یې کلک نه پیغمبر منې نه قرآن منې نه بل څوک منې هم دغه خپل رواجونو پورې کلک یې دا ولی زه دې زه پورې بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب د خپل رحمتونو دروازې په موږ را کوله وکړي یا الله زموږ د حالات اصلاح وکړي یا الله زموږ د حالات اصلاح وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث عمره به صحیح پوی کړي رب د قران او د حدیث او اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب قران او حدیث زمونږ نسب العين وګرځي رب قران او حدیث زمونږ نسب العين وګرځي د دې عصمت او د دې بړی الله زمونږ په زړه کې پیدا کړي رب د قران خیر او برکت زمونږ بچو تم ورکي زمونږ کورانو تم ورکي رب د دې عظیم خیر پرز د قیامت هم رب د دینه مونږ ته محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ الله په خپلو بچو خوشحاله کړي الله ورته په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي هر قسم پریشانو حادثو نه الله پاک موږ استاد او حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې کوي چې د اهل اسلام سونه بیماران دی رب ته شفا کامله ورکړي رب ته ورته شفاء کامله ورکې خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زموږ یو سبق ملګری دی د هغوی څه کیس دی مقدمه ده دعا ورته وکړي چې په هغې کې صحیح الله کامیاب کړي وصلی الله تعالی